گران مختار موردن کو دا مولانا لیا قتلی سے دا دور تفسیر قرآن چې په مدرسه دارالقرآن کالو خان کې په سن 2006 کې شوې ده د دې د ملایدو پته یا ساتي اشاعتی توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې مین چوک جنگیرا روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 بل مدګار غیر هو سوا د الله نه ان انتم نه تاسو الا مفترون مگر د ځان نه جوړون کی هود علی السلام قوم ته وی چې تاسو دروغجن یې و د ځان مسلې جوړوي ځان دروغ جوړوي ما نزل الله بها من سلطان وتاسو نمونه اخدي اغه نمونه چې پاغي الله سره دلیل نه دراله غلې و د ځانه جوړوي نه دی دی وی ان انتم الا مفترون اسالکم نغوارم ستاسنا علیه په دې مسله باندې اجر اس قسم مزدوری ان اجریا نه د مزدوری زما الا علی الذی مگر پاغه الله فطرنی چې دې پیدا کړي افلا تعقلون آیا بیام تاسو عقل نه لرئ ویا قومي تاسو باندې با الله باران چې کم نه ټیم په ټیم باندې رولېږي او استغفار یعنی زاری کول الله تا استسقا استسقا و ازاره تا دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په مختلف طریقو باندې نقل لا یو دا دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کړې ده بار نه وتلې او دعا کړې ده استغفار ویل دی الله باران کړی دی دویمه طریقه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبه لوستله او یو سړی راغی وی دا الله پیغمبر دعا وغواړه بیا ځکه بنیان هلاکیږي ساروی تباشو سوکلنه باران نشته ری دریمه طریقه نماز استسقا بهر وتل او دو رکعات نفل کول او بیا سوال د الله نه کول چې الله د رحمت باران وکړي دا طریقې پیغمبر نه نقل لی دې دې کې ود علی السلام استغفروا ربکم دا الله نه استغفار غواړي توبه باسه الله بر باندې ټیم په ټیم بارانو کی د دې وجنه حضرت عمر رضی الله عنه ته یو سړی راغی ویجی زما اولاد نشته ورته وی استغفار غواړه بل کس راغی هغه بل زر پیش کا حضرت عمر رضی الله عنه ورته استغفار وایه چې هغه لړلو نور کسانو ته تاسو کو چې تاسو خو داغي مطلبونه جدا جدا او حاجتونه او ټول ترې وی چې استغفار غواړي حضرت عمر رضی الله عنه تو فرمایل تاسو له نوح نه کتلې چې نوح علی السلام قوم ته استغفار غواړي نو تاسو باندې بسوشي استغفار وختل سره بر باندې الله باران راوري الله واستاس اولاد درکې او استاس حالت هغه بسې کی لکه وی ورته لسم آیت کې سورته نوح یو کم درشم سپاره فقلت استغفروا ربکم الله بدل دا نعمتونه درک د حضرت عمر رضی الله عنه هغه ته وی تاسو سورۃ نوح نه درلوستلې چې نوح علی السلام هغه ته سوی لدې زموي يرسل السماء رب لګي باران علیکم پتا سو باندې مدرارا وقف وقف ويزيدكم او زیات پکې تاسو لا قوتن طاقت الا قوتکم سر طاقت تاسو نه ولا تتولوا او مگر زه مجرمین مجرمان ومخ مالوي مجرمان بش د قوم جواب وکړو قالو اوی دی یهودو اے هود علیہ السلام ما جیتنا نه راغلی مونږ ته به بینتن یا نه راغله مونږ ته په دلیل سره یعنی دا مونږ منونه و ما نهنو ان یمنګا به تاریکی پر خودن کی الہتنا مددګاران خپل لرا ان قول کعب په سبب د ویناستا ته چې مونږ ته وای دا پرې د ادامه کوي نو صرف ستا وینا مونږ منو و ما نهنو ان یمنګا لکا په خبر ستا باندې بمؤمنین یقین کوونکی زمون مدګارانو ته خیری کړی دي تا ته ازار شوی ری لکه اوسم وی مکوې کنه سپکاوي مکوې دولیو کنه خیری به در رسی ګوره وې خیری نه وای مونږه عزت کو او پنځپریان د اولیاء تعظیم او داغي احترام چې کوم نه ثابتې چې داغي قدر احترام شته او په اصول سره الله گواه دی تاسو گواه شئ چې تاسو دا کار دا شرک دی دا بی دینی ده من دونه سوا د الله نه فقیدونی پس چلو کې ما سره جميعا ټول ثم لا تنذرون بیا ما ته مولت مرا کوي ما ته انتظار مکوي ما له مولت مرا چې څه کوي نه کوي لا سمزاد دی هغه وی ها دا دومره کله کې خبره ولکه دا پس باندې نوح علیہ السلام وی انی بشک ما توکل تو ځان سپارل دی علی الله په الله باندې ربي چرپ زما دی وربکم او رب تاسو زما اعتماد په الله لري دا الله په ذات ما اعتماد کړی دی و هیڅ چانه نه یریږم ما من دابتن نشتره شو جاندار الا هو مگر دغه الله اخذن نیون کړي بنا سیتها د سر کونډي داغي څه مطلب ار یو سیز اختیار الله سره دی ار یو سیز د الله په قبضه کې دی دا نه غلار زما د رب دین زما د رب قانون دا نه غلار ده او هغه د الله توحید فین تولوا درې ما سلورم داوا دې آیت کې ذکر کړي تیزی پکې هم دا او تسلی پکې هم دا فین تولوا پس کچره مخاړو دی فقد ابلغتکم یعنی فین تتولوا کچره تاسو ما خواړو فقد ابلغتکم یقینا رسول ما تاسو ته ما هغه مسله ارسلت به چې زرا لګل شم پاغه الیکم تاسو ته ما خپل فرض پوره کړو ما د الله دین تاسو ته راورسو منل او نه منل تاسو کار ويستخلفو او رب ولی ربی رب زما قوما یقوم غیرکم سوا استاسونا تاسو به الله مخ د ځمکه نه لري کی الله به نور پیدا کی که تاسو مخ واړو او تاسو د مسلې نه انکار الله به نور پیدا کی دا تسلیح حق پرستا چې کچره مسله څوک نه مني او دا الله کتاب هغه ته ناراضي نو خلق به الله راولي نور پیدا کی الله سره الله تسګران نه ولا تزرون شیئا او نقصان ورنه کې دین د الله ته دی وی زری د الله دین ته نقصان ناراضي د الله کتاب ته نقصان ناراضي د الله کتاب معلومات دا کمې دي نشي دا په خپل ځای باندې او چې څوک قران تراغه درس ته د الله کتاب ته نو فائدې ځان لولټول او چرانغه نور الله راول نور الله پیدا کوي علی ولا تزرونه شی و نقصان ورنه کې دین د الله ته دی وی زری که څوک دا وی چې ما باندې دا کار ټینګ دی یاره که زلانم نو کار بروان شي الله وینا ولا تزرونه شیئا نقصان ورنه کې دین د الله ته دی وی زری او دا عادیانو جهدو چې انکار وکړو به آیات ربهم د حکمونو در خپلنا وعصوا او خلاف وکړو رسولو د پیغمبرانو د الله اعصوا جمع رولا زکا چې یو پیغمبر نه انکار کول د ټولو نه انکار دی ځکه وی رسوله وعصوا رسوله او خلاف وکړو د انبیو د الله نه یو پیغمبر نه انکار د ټولو نری ځکه مسله د توحید د ټولو یو و وتبعو دی تابعدار وکړه امر کل جبارین درای د هر یو سرکش عنی د زدی زدی او سرکش په سلړلو او داغی تابعدار وکړه نو چې کله دا سی وکړه نو سو شو واتبعوا او دی پسې شا فی هذه الدنیا په دې دنیا کې لعنتا لعنت و یوم القیامه پر د قیامت دنیا کې په لعنت قیامت کې په لعنت و د لعنت خاوندان شو الله تعبدو الا الله او صالح علی السلام دا مسله کړو اړې نو تنگ کړي ویلا ثمودا علی وګلو مونږه سمودیانو ته اخاهم یو داغینا صالح صالح علی السلام قال وی صالح علی السلام یا قوم ازما قوم اعبد الله بندگی وکي دی والله مالکم نشتر استاد پارا من الہ بل مدگار غیره سوا د الله نه مرجوان من ستانه امید کو قبل هذا مخکره دینه چې دا مسله شروع کړي نه و نو موږ ستانه مخکې ډېر لوی امید چې ته زمونږ خبره منې او چې موږ سوای په هغې پسې بځې او موږ سره به یو خبر استا یو لیک سلیک به تا خو څه ګډې وډې شروع کړې مرجوان زید امید موږ ستانه امید ساتو حضرت شیخ القرآن مولانا حافظ ولسیسی هغه فرمایل چې ما کلا فارغ شم راغلم نو داس می شروع کو خپل جماعت کې نو چې مسله توحید می شروع کا او رد شرک نو هغه مشران ما تراغون شو خپل خپلوان وی ما ته چې دا تاسو شروع کړل ما خو یې چې تب علم وکي او را بشي نو مسله چې کم نه هغه بکې نه خپل نیکه تایید بکې نه تا خو د نیکه چې کم نه خلاف شروع تا د پیر بابا خلاف شروع کو چې هغه سنې شو کوله او هغه سره اختیار نشته لري موغستان ډېر لوی امید چې ته به علم وکې عرب شنه د خپل نکه چې کم نه تایید بکیو دا غره مسلې ناغه یو کنه د خپل پیر بابا رحمت الله علی چانی کده هم دا غمه سره رته کوم بل رته بالکل نکوم او دا غر کتاب نه به درته کوم وې شورو شما او دا عبارت دو تذکرت الابرار والاشرار د پیر بابا رحمت الله علیه هغه وی وی ما چې پیر بابا ویل دي من ذبح لغیر الله فذابح مشرک وی ما وچات نظر د غیر الله وکاو دا الله نه ما سیوا د بل چا پنوم باندې ذبح وکړه نو فذابه مشرکون چا دا وکړ خپل لیک مسله را تکوما او دا غر کتاب نه را تویم وی غلی شو په دې باندې نو دا مسله دا خو نزدکا صالح علی السلام ته امداد کوي چې ستانه مونږ ډیر امید کوو تا مونږ کې وی مرجو ان زید امید یا مرجو ان معنا شرارتی تا مخ کې مونږ ته پاتو یې شرارت دا خبره وکړي ستانه معلومه ده داسې مرجو ان شرارتی ول پیغمبر ته شرارتی وي نه کته ته شرارتی وي نه څه چل شو کته ته چې د شر مسلې کې چې د سم مسله دی نه کړل نو اداره شر مسلې نه دي دار توحید او سنت مسلې خو تا ته بل چا ویلي او پتا را شرارت چې کم نه نګدا د قران مسله را بس چې یو الله نه غواړي مخلوق سني شکولې دار شرارت خبره ده آباؤنا مشران زمن و اننا بیشک منگا لفی شکن خامخا په شک یو مما دا هغه مسلینا تدعونا چې ترابلې مون الیه هغه ته مریب مضبوط شک یو چې تمنګ رابلې هغه شک هغه مونږ مضبوط شک دی چې ستاده مسله صحیح نه را او دا ارد دا کوي نو ورته وای یاره د الله نه ما سوا بل څوک نه اوري امداد کون کې هغه نه ګرځي نه دی وای نه نه کنه اولیاء کرام شته کنه یا ته وای یاره وسیله اعمال صالحه ری اسماء حسنه دی هغه ولټه دی وای نه نه کنه پلان کتاب کې راغلی ازر به د سوره بقره آیت ها وکانو یستفتحون من قبل دا بذر پیش نو فتح په معنا چې تر وسیله راغلی ده چې استفتحون نه ته مراد چې کم نه وسیله اخلي فتح چرته په معنا د وسیله راغلی ده نه دراغل او کرا چاویل دي چې ته کتاب لیکلی دي او روایت نو وایزه ټیک ده خو دا وسیله غوخته چاره وای دا وسیله غوخته چاوه او سله غوخته وا سی ویلی وغي ا يهودو دا ویلو چې اخر پیغمبر برازي موږ به داغه ملګرتیا کو او داغه پوج باندې به الله موږ له پدې کفارو فترات نو مطلب دا چې دې سره موږ jihad کو جنگي ګبا الله فترات نو راغی کیسو ادا وسیله و يهودو غخترن ته و يهودي چې زردا پته ایت کې پیش کې او پویږي نه په خبره باندې په دې وجه باندې هغه ستر جا کم مسله کین موږ دې شک کې غرزولي قال يهود يا صالح عليه السلام يا قوم زما قوم ارأيتم خبر خبر راکې ماتا ان كنتو کچریم سو علی بینتین فخار دل سلام ربی د طرف عدل خپلنا واتانی او راکړی ما تامنو د خپل طرف نه رحمتن نبوت رحمت په معنا د نبوت علم فمن ينصرني پس وګ بچ کی ما من الله د عذاب د الله نه ان عصیتو کچری نه فرمانی وکم نو پیغمبر سره نه فرمانی کوي چاغه وی ان عصیتو کچری زه نه فرمانی وکم انبیاء علیهم السلام خو د ګناونو د وړو د لوی او مخ کې ورستو هغه نه پاک دي د دې ان عصیتو معنی دارا کچری زه مسله پټکم اخ په یو کس ولواله وی جمع راوړه مخکې مونږ ویلو دا نور پر رضا او خوشاله ځکه جمع راوړ فقال نو علی صالح علیہ السلام تمتعوا فیدا علی فی دارکم فخپل کورن کې فخپل زین کې ثلاثه ایام درې ورځې درې ورځې تاسو ته مولت ذالک وعدن دا داسې وعده را غیر مکذوب چې نره دروغجنه کألم یغنو فیها لکه چې نو اوسېدلې په دغه ځای کې لکه چې دی د دغه ځای اوسېدونکي نو لکه دغه ځای کې څوک انسان نه اوسېدلې داسته الله مخه د ځمکې پاک الا خبردار ان سمودا بشک سمودیان کفرو انکار کړو ربهم دی والد رخپلنا الا خبردار بعدن هلاکت ته لسمود پارا سمودیانو ولقد جاءت دې ځکه سلورم واقعا او دا فنه په دل مغیب باندې واقع د ابراهیم علی السلام فرشتي رااله او کیناسته تپوس وکړو کور ته لړه خوراک یې راوړ ول اسخه ول رید کو پتا وته نو چې دا فرشتي دي او کدا انسانان دي هغه نه دا ملمانه ري زما انسانان دي ګنه ولقد جاءت او یقینا راغلی رسولنا فرشته زمونږه ابراهیم ابراهیم علی السلام ته بل بشرا پذیری باندې قال وی دی سلام سلام دی پتا باندې او درې فرشته وی جبرائیل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام او اسرافیل علیہ السلام دا درې فرشته الله را لېګلې وي نو هغه وی قال وی هغه سلام سلام دی پتا قال ابراهيم عليه السلام سلامون سلام دی پتا باندې او هغه فرشتو سلامن وی سلامن دا جمله فعلیه وا چې دلالت یې په یو پیر باندې کو پتار سلامتی او ابراهيم عليه السلام سلامون دا ځکه سلامون یې راوړ نه دا جمله اسمیه او دلالت په دوام باندې کی په مشګری باندې کی همیشه لپاره په تاسو سلامتی وي د انسانانو چې انساني مؤمني او کامل مؤمني نو بیا مقام د فرشتي نه موجد او کنه انسان سه په غوخه او ویني انساني او عقیده د شرک دا د بيدینه دا نو بیا د سپینه ملاندل ځکه دې کې مقام د فرشتونو موجود شي فما لبسا پس وخت تیر نکو ان جاء چیرې دا خو ناشنا غونډه بندگان دي ناشنه په دیو غنن چې لا تاسو لیلې اخراک ته لاس نه نږدې کو ناغه چې دا څنګه بنیان دي چې خوراک نه کی ما ول سمره عمده او بهتر خوراک راوړل او هغه ته لاس نه چی قال او فرشتو لا تخف مېریګا ان بشک منګه اورسلنا را لګلې شوی یو الی قوم لوط قوم د لوط علی السلام ته نو چې هغه وی قالو او فرشتو لا تخب مې یریګا هغه وته مې یریګا نو سوال پیدا شو چې ښا ابراهيم عليه السلام یاره ورته معلومه شنه دا فرشته جو عالم غیب وي پته وته ولای چې دی ویریدو نو دا غي مفسرین جواب کې بعض چې د ابراهيم عليه السلام په مخ باندې آثار راغلو آثار د یری پیو نو جواب دار دا هغه چې دومره زیات آثارو چې هغه ته معلوم کو چې دا او یرید دی ځکه یریږي خو هغه څوک آثار ده یری دای چې یا زیړ شي او یا رپیږي نو ابراهیم علی السلام خو نه رنگړول او نه را پیدو دا آثار د یرینده خو ابراهیم علی السلام په مخ باندې نو د دې وجنه دا ځکه ورته غوي قالو لا تخب مې یریګا خو سورته هجر او سوال لسمو سپاره وګورنه الته کی وي جواب الته ملاویږي ها سورته هجر او سوال لسمو سپاره 250 آیت هغه وګورنه الته کی وي 52 آیت از دخلوا علیه فقالو سلاما کلا چې داخل شي دا فرشته په د باندې فقالو فرشتو سلاما سلام دی پتا او دغه تورته وی لا توجل قال وی لا توجل او فرشتو مې ریګا او دل تورته وی لا تخف مې ریګا بس سوال خود به خود ختم شو څه دور ضرورت ته چې داسې وشو را داسې وشو قال وی فرشتو لا تخف مې ریګا ان بشک منګه ارسلنا را لګل شویو الى قوم لوط قوم د لوط علیہ السلام ته دا کوسه کې ولاړه و او کوسه کې ولې ودرېده ځکه دا سوال هم راته چې د انبیاء علیهم السلام به بیان خو ډېر حیانا کی څنګه چې انبیاء حیانا کی دا غي جواب دادې چې کله ابراهیم علی السلام کور ته لوخي ډکول د خوراکو او ګوتم نه وړل شوی نو په هغه زمانہ کې دا نه خوا چې څوک بر چا نقصان لراغلو نه دا خوراک به نه کو نو بی بی سره غم شو را منډې کړ ورته چې وسه چللې دا څوک راغلی نو په منډه منډه باندې ورخوا لراله اول ته کې تماشه کول چې دا څوک د خوراک یو نه کو دا خو جوړ زما د خاون نقصان لراغلی دې ته اخیار بی بی ویخه او د انبیاء علیهم السلام بی بیان اخیاری ا چې کومه بی بی خياري ناغه د کور خیال ساتي که چا आवाज وکړو نه چې نه دا بکټ کې پرته ای ایا بکور کې اول راوي بچ زسوک بینو ارزو کوي ا چې خيار ناغه پويش دا رنګ او خيار خزا نه دا خاون خیال ساتي داغه مزاج ته ګوري داغه طبيعت ته ګوري چیرې خبره ولې خبره یې جامع ته ګوري چې جامع سخانه چې د بارونو شرمېږو نه جامو ته هم ګوري او ارس ته ګورو برابر اچنه خيار نه پوالي ان خاونه لکه د مندانو ګرځي جامم دغه سیال اسخا پسخای او نور پیزار او دغه سي نو سرواله بروالی نو بار خلک وي کور والے به خوند دي دا سړی دغه خو کور والے به خوند دي معلومه کی داسي جامع هم ښه دی او سړی هم چې کم نه داسته دی د سړی پاته چې لګي نه د کور نه لګي ښا ا چې په کور باندې پاوري طاقت یې نه ردبه ارس برابرې جامه به پاکي خوراک به برابرې ملما قدر به یې ا چې په کور دغه نه یو هغه رامنډ کې په ور کې وي چې مالګه پکې نشته نو دې دې کور نشي وي چې مالګه پکې نشته یا ډوړه سره خو چې کوسه لراشي یې نشته پکې خپکې نشته چې دغه حال نو کار خراب وي نو ځکه یو امراته قائمتون او بیبي دغه ولاړه وا فزوحکت نو وی خندل فبشرناها فزیر ورکم هغه ته به اسحاق په اسحاق علی السلام سره ومن وراء اسحاق او رسل اسحاق علی السلام نه یعقوب علی السلام فزوحکت دې ځکه ولې وخندل نو وی داوی خندل ځکه چې قوم د لوط علی السلام لا عذاب راوړو فرشتو ابراهیم علی السلام ته نو سوال پیدا شي چې ښا هغه دا د خندا خبره وا چې قوم له عذاب حکم راغله دی او غي و تړکیږي او مری با مرداری کی با ابل خو دا خان دی نه دا خو د خندا خبره نه و چې قوم د لوط علی السلام د عذاب خبر راوړو ولې وخندل فزهکت فبشرناها باسحاق کلام کې تقدیم او تاخير دی فبشرناها باسحاق فزهقت زیر ور کمنګ ابراهيم عليه السلام لا چې طالب الله بچي درکې اسحاق عليه السلام نو فزهقت وی خندل وی خندل او بیا عروس راځي کنه دا خندې په دیو کې چې کلام کې تقدیم او تاخير دی مخ کې هغه له زیر ورکه چې طالب الله بچي درکې اولاد بکیږي فزهکتو نوې خندل اسورت زاریات کې براشي بیا رښتونو ومن ورا اسحاق او رسل اسحاق علیہ السلام نا یعقوب علیہ السلام قالت وی دی یا ویلتا حیب سوست مالرا اعلیدو آیا زما با اولاد کیگی وانا زو عجوزن بڑا ایما یا ویلتا هی افسوس ځکه چې چته یو ناشنا خبرو شي ابراهیم علی السلام هم بوډا دی عمر دی او بیبیم دغه سي نو چې ورته تاسو له الله اولاد درکین هغه حیران حیران شو او چې زنانه ده د خبره حیرانتیا او شنو دا پرې پوز باندې څه کو دکی ها پلانې چل وکیږي وې ځکه یا ویلتا هاي افسوس ته مات اعلی دو آیا زما باولاد کیږي وانا ذو عجوز بوډا یما وهذا بالي او دا خاون زما شیخا بوډا ری بوډا بوډي څنګه چلبي دا به څنګه چلی ان هذا بشکدا لشیء عجیب یو سیز د ناشنا یو خبر د ناشنا چې د بوډا د بوډې بچي اولاد کیږي دا خو ناشنا ده نو الله وی دا زما کار دی قال او فرشتو اتعجبینا ایستا تعجب کوي من امر الله په حکم د الله کې ولې د الله حکم کې تاسو سو تعجب کوي دا خو د الله کار دی او دا چې اکثرو بوډا بوډا یا الله ولا اولاد ورکی دا بازي وای دا څه کم زینا وای دا څنګه چلو شو وای دا د الله کار ده کنه قالوا اتعجبين من امر الله دا خو سدي پورنه چې خامخا بزوانن دي دا خو چې الله کله غواړي نه بوډا بوډا لې مورکی قالوا يغي اتعجبين آیا تاسو تعجب کوئ من امر الله په حکم د الله کې نو بیا دا دول ادوال فاز دلته راوړلو یو رحمت الله او دریم و برکاته علیکم دا درې الفاظ راوړل څه مطلب یو مال شته خو صحت نشته نه سړی بیا هم کار خراب مال دې خو سړی بیمار دی او مال دولت ډېر د خلاون ګټي او یا هغه شیری غونته ولا جوړ کړو وړه ولا ولړي په بو کې ویدا بګوټي نو بیا سړی خپي نو فرشته وی سلامه پتا سره سلامتی ری الله استاسو بدن روغ سلامت سات نو باز وخت کې سلامتی بدن وی خو مال نی سړی سره صحیح نه ان زکه بیا هم سړی خپین او رحمت الله رحمت الله ودا الله رحمتونه په تاسو باندې الله دې الله ارس ډیر درک نه یاره بدن مروغ دی او مالم ډیر دی خو کله کله برکت نکی برکت پکې نه نه بیا خنه نو نه ځکه قران دلته درې درې الفاظ راو فرشتو وبرکاتو علیکم برکت د الله دی پتاسو یو سری سره مال ډیر دی حلال رزق دی دعا کو خدای د مالو د مال نورم زیات کی حلال مال سوال هغه پکار کولش الله دار ال زیات کی دی کړه برکت وج اولاد کړه له برکت واچې مال کړه له واچې کولش حضرت شیخ القرآن مولانا حافظ السیسی هغه فرمایل چې د حضرت شیخ القرآن ته تورډری کې ماشینو زیاده کې تورډری کې مو زیاده کې مو د زیاده کې ماشینو هغه تبا نوکر به ولنیولو دی ولا کله تر اته شیخ زیب الته یو خان زیاده کې نو هغه مال دولت وسره ډیرو نه کنجره په ګډولې ادا مې لسونه دکړې دا به پکول وی ما سره خبره ترې نه ما وته یو ورځ وی چیرې دا څوک چې مال دولت تر سره او دا شیمه کوه دا ښه کار نه دی سره مال دولت په خرابه وی ما ته وی چې دا مال ستاره که زماره زه چې پیر څه کوم وی مې ځه خرنه چرته پکې نه کاو دا کچل به کاو کنجره به راوستي او دکړې او سا غوبل به جوړ کړو سواخ کېده کېده نو مال په کمی راغی او دا چې په کمی باندې راغی چې بالکل غربت تراغی او بالکل غریب شي دور وسره سنو شي د وړو درک وسره بیانو نو یو ورځ یې ماشین ته راغلو زمونږ ناسو زیده کې نو یې هغه کته ناشته په ځمکه او زماغه منشي ته وی منشي والا ته چې یو دوه سره وړه رااله راکه او ډېر غریبي ما ډېر کار خراب شوی دی وړه اکرم نشته وی هغه وی چېرې دا خو زما ماشین نه ده زه خو دا نشم کولی دا وی د پاسه پېزه ورلم نور خو ما ته پته لګېدلې چې اوس د لاکو خراب شوی را پرېوتی مال دولت ټول تللی ویج دلړه من ما په ځان د بل غړک مې خان کا کا چې چې پاسه پکټ کې کین ولې پزم کناس پاسه پاسه کټ کې کین وی یاره دا سه سشته نه کار خراب دی دیتم وخت را سه ناس مینت کوم چې وړرا کوي دی وی چې نه وی ما ماشین والا ته چې ور کوله ور کوله یو بوره وړو نو وړې ولا ور کړو او هغه وړلو وی چې کله لړو امام ماشینواله ته وی چې دا وخت یا چې د سره دور مال دولت او چې کنجره پر اوسته ډیم په ګډولې نو ما وته چې مکوا نه د ماته چې ستا ما سره سکار نن دیال دی چوړو ته ضرورت تر غریب دا مال او سره کله کله ډیر زیاتی خو چې بې ځای استعمالي او بې محله استعمالي بې مصرف استعمالي نو هغه مال کې الله برکت نه او چې کم مال کې د الله نوم وي غریبانو سره امداد دارنګ د خدای په کور کې د الله دین کې لګي نو هغه مال کې الله برکت چې هغه روز تر روز ډیری په دې وای ډیرم داسې شتره مالدار د ډیر خو خو مال په سې ځای باندې لګي او غریبانو او د خدای کور هغه سره تاوري هغه کې الله مال برکت وای او چې نه خزانه کوي او نور سودونه دغه ورلکې نه اکثر اعمال ته نه تبو برباد شي نو الله وی انه بشک دا الله حمید استایل شوی دی مجید لوی دی فلما پسر کلا ذهبا چې لړل عن ابراهیم الراو د ابراهیم علی السلام نه غیره وجات البشرا نور ال هغه تزیر ورکون کی یجادلنا چې باز قوم سره فی قوم لوط په بار د قوم د لوط علی السلام کې څه مطلب د فرشتو اغروب چاغي ورته ویلو د کسې منګ راغلی یو او تعالی زیر درکو نو دا غزیر په جبانه پاغه باندې له ګروپ پرې وته چې رمنګ بډاګانې دا وسنګ چلی یجادلنا چې باچ کوم سره فی قوم لوط په بار د قوم د لوط علی السلام کې ان ابراهیم بشک ابراهیم علی السلام ستا د رب حکم هغه راغلی دی و انهم بشک دی آتیهم راضی بدی تازه وندا سی عذاب غیر مردو چې د واپس کیدونکې ولما جات او هر کله چې رالی رسولنا فرشتي زمونږه لوتن لوط علی السلام ته سی ابهم نغم جن شو پراتلو داغي باندې وزواقا تنگ شو بهم پراتلو داغي باندې زران سینه داغو وقال لوط علی السلام او بناتی هاولای بناتی وی دار دیر پاروي چې دا د چم جنکه دا زما روحاني اولاد دی دین دی وی چې زما د لونه تاسو والي او هغه پلیت نه کار وغیله لوط علی السلام لونه ورکوله ها اولای بناتی دا د چم جنکه دا په نکاحونه واخلې او زما د ملمنو ته سوای ما او غلط خیالو دا مزغلوي یا استاد د بیبیان زما روحاني اولاد دی په دغه باندې صبر وکړي نو ځکه وي هن اطهر لكم فاتقوا الله پس اوریږي د الله نه ولا تخزوني او مشرموي ما فی زوی پی په ملمنو خپل کې او یا داوی چې دا زما لونی په نکاح د غصې د وجې نه وي لکه یو سړی په لار کې سکراګر کړی دی ناغه ته یې سړی دی پرې زمانه د پځې ووه او آوی یا غستوی ما پنا الی رکن شدید یو ډلې مضبوطه سره ارمان چې زما طاقت وي او زما خاندان مضبوط چې تاسو سره ما کتل وي خاندان مضبوطه دا ګوري خي په دې وجه ارمان کړی ځکه د نبی علیہ السلام فرمایي د لوط علیہ السلام نه پس الله انبیا چې را لېګل دي مضبوط خاندان کې را لېګل دي تابدار خپل بقطع من الليل پسې سره شپې کې ولا يلتفت او نه د ګوري من کوم پتا سو کې احدن یو کسو الا امراتک مگر بیبستا ورست ګوره ما زکا یو خدای ری لوط علی السلام ته ورست مو ګوره اسنا چې ترسته پیراشي او بیا سوالونه د الله نه کوي نو مجرم باندې به ترس نه کوي اغلب صدا ورکول شي مجرم باندې با ترس نه راولي او دویم دا چې روسته مګورئ اسنه چې د عذاب د وجه نه په تاسو سره چلی شي تاسو باندې سره ګډوډ شي نو روسته مګورئ انه شانداد مصیبه رسیږي به دې خزه ته ما عذاب اصحابهم چې رسیږي دې قوم ته کم عذاب چې قوم کې مبتلا مبتلا کیږي په په عذاب باندې بدن مبتلا کی ان موعدهم الصبح بهشکه وخت د وادي ردی سبا دی فرشتو لوط علیه السلام ته وی چې ردی هلاکت وخت نږدې ری وخت نږدې ری نو هغه وته وی کله دی وی سبا فرشتي وغوی په سبا ته پریزه سبا خو ډیر ورشتاره یعنی لوط علیه السلام دومره تنگ داغین راغلو دوره لوی ولا سوځول الله چې ته عیسی موږ داغه اعلان دی او ګرځولا زمکه به پورته کړ داسې او د برن چې کم نه وروشتل دا یو عذاب دویم وامطرنا علیها حجاره من سجیل او را ورول منګه په دې باندې باران د کانو ځکه جرایم یې دو جرمونه دو یو شرک پکې او دویم بهایي پکې او لواتت پکې د دې دوه جرایمو بدله کې الله ورلا دوه سزاګانې چې کم دی نو ورک الله یې من سجیل چې په شان د کوت کانو او سجیل یې کوت کانې دا کانې په اور باندې ګرم کړی شي او کم سې چې په اور باندې ګرم کړی شو داغه چاته زخم ورسید ناغه بیا په لاسانه نه جوړیږي ګوره په ګټه باندې یو سړی وله نه داغه زخم هغه زر راځي او چې په ټکری باندې یا په چاړو یا ټوپک بګولیو لګي ناغه زخم زر نه راځي دا ولی چاړه کې او ګولې کې د اور اثر دی او ټکری کې چې کم نه هم د اور اثر دی او ګټه کې یا لرګي کې د لرګي کې د اور اثر نشته نو دغه د ټکری او یا ټوپک د ګولې یا د چړې د چاکو زخم هغه په مزه راځي تاسو ته کو چیرې تاسو په ګټه باندې لاس غوښی نه غنه تړیو چې کم په کانې په دغه دغه شی په د سټک باندې یا په بل سنه غزر تړی زخم ډیری وی دا ولې ناغه وته دک سی وي چې دا دغه څه چل ټیکری زخم زکنه جوړیش دا پور باندې سر کړی شوی او ګټه که زمونږ لاسونه کې نه هغه جوړ زر خبره پیدا شي که وغه زر جوړ شي په دې وجه باندې ویلا مدین سلورم واقعا پړم باندې داو باندې الله تعبدو الا الله پاغه داو باندې دالم باندې داو باندې دا سلورم و الى مدین او لګل مونږه مدین ته اخاهم یو داغینا شعیبا شعیب علی السلام قال شعیب علی السلام یا قوم زما قومه عبد الله بندگیو کې دی والله مالکم نشتر استاد پارا من الہین بل مددگار غیر او سوا د الله نه نو مسله وته بیان کړه نو وس هغه کې چې کمې نقصان نه هغه ته پګوته کوي یو ولا تنقص المکیال او کمال کوي خلکو ته پیمانه و پیمانه کې تاسو کمې زیاتې کوي دویم ول میزان او تول کې تول کې چې کم نه کمې زیاتې کوي نو دا ظلم زیاتې مکوي کنه انی بشک از اراکم وینم تاسو بخیرین په ګټه سره په مالدار سره و انی بشک از اخاف یریکما علیکم په تاسو باندې عذاب یوم محیط دا عذاب درځي کې راچون کنه چرته عذاب در باندې رانه شي تول او پیمانه کې کمی زیاتې دا مکوي او دا مرز لومبه قوم د شعیب علی السلام کو چې تول کې ویم کمی کو پیمانه کې لکه غاز کې یا په بل څه کې ټوکی کې یا بل څه چې دارنګ اوزان وزن کې هغه به کمی کو دا بازی دکاندار اکثر دسی ان هغه ورکول له یو کان ساتلی یو اغستل له بل کان ساتلی او هغه له نوم میخي ویلکه دا الحمدلله دړه راواله یا یا سبحان الله دړه راواله دا نه نوم یې ګات باغې نه پوکې ښا ا کوي چې دایره نو یې سړی ګټه خو چې بیا سي تول کیا ورکه خو بیا کې ګټه نشته وای دا لکه د لغوره ده دا لک شي دې کنه دا برکت دي او دا ډېر چې بې ځای ګټه کوي د کج نه سیوا نه دا نقصان پیدا کوي او دا مدین دا د ابراهیم علی السلام درې بی بیان وي درې بی بیان وي هاجر رضی الله عنها او حضرت سارا رضی الله عنها او قطفورا قطفورا نردی بیا دو زامنو یو مدینو بل ودانو نه دا مدینو په هغه نوم باندې د غزې چې کمنن آباد شو دا خار جوړ شوی او د علاقه په غی باندې دیږي د مدین باندې دغه مدین اولاد کې دا شعیب علی السلام او دغه مدین او بین الاقوامی منډای و دا یو مرکز د ملکونو چې دی تبا تجارت لپاره خلک راتلو نو څه سامان به راوړل څه به وړو او د مدین نه دولارې وي یو بر لار تلې و نو بر لار چې کومه ترک ته تلې و بلقان ته تلې و دان ګرمینیا و چینو داسې مختلف او هندستان نو چې هندستان ته بللو او پاکستان دی علاقونو کې د کې خمرچکه او داسې جنوب پکې نه دا به ځان سره واغستلو او بل لار چې کم نه خکته تلې و نه بل چې لار خکته ناغه مدینه ته تلې و او داسې یمن ته او دغه علاقو ته دا تلې وي ندی به دا لارې په یو لار وتلو په بل براتلو خو دې مدین ته برا غونډېدلو نو یمن ته به داسې زونه وړل نو د التنه به زعفرانو او مش کم نه هغه را واغستو نو هغه به ځان سره مدینه منوره ته چې کم نه وړلو نو دا هغه ځین نور سامان هغه به را واغستو مدینه ته بیا رالو دا تقریبا د شپږو کالو تجارتو درې کالو پتلو لګیدل درې پراتلو لګیدل نه چې چا به دا تجارت شپږ کالو کنه بس بیا به داغه تل عمر چې کم نه مزدوري کول ته ضرورت نه و پاکه به دومره ګټه کړو نه دا مدین والا دی تول او پیمانه کې کمی زیاتې کو او شرک پکې او داغه د پاره الله پاک شعیب علی السلام راولېګو او داغه د هغه نقصانونو هغه ته په ګوته کړو دا غیره د شروع کو چې دا مکوي ولا تبخسوا الناس ويا قوم زما قومه افل می کی علا پر ور کوي پیمانه والمیزاناتول بالقسط په انصاف ولا تبخسوا الناس او کم ورکه خلق ته اشیاءهم سدونه داغي ولا تعصوا مگر ذی فی الارض پزما کې مفسدین فساد کوونکی فساد ایسه کې کو حقوق العباد حقوق العباد ودا پیمال کوي ما زیاته مکوي بقیت الله پادشوی ګټه د الله خیر لکم غره استاد پارا ان کنتم مؤمنین کچره تاسو مؤمنان و چې کوم ګټه تاسو لا دی با پر قیامت باندې د انبیاو سره به او د صالحینو نیکانو سره به د خلکو سره به ښا دا اسه درجه ول دومره ورکړی را خو تاجر چی دکاندار ان دی اګټي وړ ته زیات لنی شټینګول نه دی او جن کمې او زیاتې چې کم دی داراولي او حدیث کې راځي نبی له سلام فرمایي سوچ تول او پیمانه کې کمې زیاتې وکي او زیاتې قوم سره کړي د قیامت پرز به الله د دوه غرونو مینس کې کینی د وور او طلب ورکړي چې تعالی وسنه مړې دی په کلی کې شابه کپاره او دړې باندې وستلې دارنګ حدیث کې راځي نبی له صلوات والسلام باروتو بازار ته چلړ یو ډېرې لګېدل وداسې دغه نه وو نو چې نبی له سلام داسې لاس وردن نکړو ناغه نه خلای کړو داسې لاندې غونتو نبی علیہ السلام دا ولې هغه حضور دا د دن نه پاد شو موږ د شپې دن نه کړلو نه دا په د شپې سلا ورېدل دا نه د پاس انور وچ کړی لاندې لخواله ده نبی علیہ السلام فرمایل کچره تا غډون دي کې کړې وي و چې سره د لواندې او ځای کړې وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل لیس منا من غش فلیس منا هغه تابعدار نه کا زمان نه دی چې هغه ګډونو کی او هغه چې کم دنه ملاوټو و ملاوټ دنیا کې خو ملاوټو کې نن سبا په ارسس کې ملاوټ هر ځای کې ملاوټ دا جنریټر لمن تیل راوړو پلانې ځکه هغه نه کوي هغه پکې هم د کسي شو عام پکې د خورو تیل استعمالي ظالم زامن دي دا نه چې سباله به ډډه لګو کدا کدا دکاندار نه کی نه بر نه روان دی پاره اوسیس کې ملاوت هغه شروع کړو دی د خوراک کم چې خو اشی خوردنی دی او د استعمال سودن دی ناغه ار یو سیس کې تو ګورا ناغه کې ملاوت صد د بیماری خټه له خلک استعمال کې سوجې چولې را ګورا چانه کنه دا پکېری پچې کې د چانو بور دی داسې په غړو کې نور ګن بل یو ځای کړی دي په غړو کې چې کم نه چوکر ملاو کړی او چې چته د ملاوت سیز دین هغه کې ملاوت کوي د خدای ظالمان دي چې د دانو چې کنه تمبک د الله نه د رحمتونو امید ساتو یا به ډډه لګو یا به مرو منګه خو دا کچل او هغه شروع دی د دیو جنا ملاوت سيزونه بیمار او دایزونه د چکم نه پیدا کیږي ځکه شعیب علی السلام ته یو مکه ودا شي کنه ملاوت ولې کوي زیاتې ولې کوي وما انا او نه مزو علیکم پتا سبحان به حفیظ ساتون کې قالو اوی دی یا شعیب اے شعیب علیہ السلام اصلاتو کا یا دینستا خاطر چې موږ سره نظر نیاز منل دي یا د اولیاء په نوم باندې نو کنه موږ هغه پروزو چې تاسو وای نه غوکو موږ دې ته تیار نه یو او دعوت وی اسولاتو کا آیا دینستا داغه ته یو عار دا غونډه ورکو چې تاسو نه شیخ جوړ کړی دا وسوم چې تاسو کې معمولی غلطه نه غلطي وشي نه